لواحه للبشر دا سوزون کې د پوست کی لرا او غوخ لرا عليها 19 په دې جهنم باندې نور لس فرشتي مقرر دي وما جعلنا او نه دې ګرځولې اس نه دې ګرځولې اصحاب النار دا اور والا فرشتي الا مل دا اور والا خلق الا ملائکه مگر فرشتي وما جعلنا عدتهم او نه دی ګرځولې مونږ شمار د دیو الا فتنه للذین کفروا مگر دا ازمایش دی دغه کسان د پاره چې کافران دي یعنی دا دیو به وی ازمایش زکو وی تو ګره دا دومره لوی دوزخ و چې نورلس پرشتو به کنټرول کړی الله د پاره هو دا یو پرشتي ته ماجت نشته دی دا د دیو د پاره یو ازمایش دی او د سره لپاره لیستیقن الذین اوتل کتاب دې لپاره چې یقینو کې خلک چې هغه ته کتاب ورکړی شوی دی په دې باندې نو چا دا وی چې هغه به یقین زکه وکي چې په تورات او په انجیل کې دغه تعداد مقرر شوی او په تورات او په انجیل کې دا تعداد نه دی ذکر شوی اصل کې یقین به رسو کی چې کدا خبر د الله تر طرفه وحی نه وي نو دا چې ناشنا خبر خو بده نه کوله خدا سدي دا وحی د الله تر طرف نه نو زکه دی بیان او خلق پر اگر چې مسخریم کې کنه دا خبر خو بیان نه کوله خپل بیزتی خو بیان نه کوله په خلکو باندې ويزداد الذين آمنوا او زیات کې دغه کسان د پاره چې وی ایمان راوړی دی ایمان نور ایمان ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب او شک ونه کې بدی کاغه کسان چې ته کتاب ورکړل شوی دی مؤمنان ولي يقول الذين في قلوبهم مرض نو دې لپاره چې وایغه کسان چې دا وی پرړونو کې مرض دی ول کافرون او کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا د څه شي اراده کړی د الله پاک په دې مثال باندې کذالک یذل الله هم دغرنګ گمراه کوي الله پاک منغه سو کې شاو چې خوښ شي ويهدي او هدايت کی من هغه چاته یشاء چې خوښ شي وما يعلم جنود ربك الا هو او نه دی خبر د لخر استاد رب نه مگر دغه الله چې خبر دی وما هي او نه دی دا خبر د اور الا ذکر مگر نصيحت للبشر د پاره د خلکو کلا هرگز داس نه دا والقمر او زما دې په دې سپوږمۍ قسمی والليل او پشپ باندې اذا ادبر کله چې پشاشي والصبح او په سبا مې دې قسمی اذا اسفر کله چې هغه روخان شي ماخوذ به نیول شوی به الا اصحاب اليمين مگر نه اصحاب اليمين په جنات دی په جنتونو کې يتساءلون چې یو بل نه به تاسو نه کوي یعنی المجرمين د مجرمانو نه ما سلککم فی سقر تاسو څه شي نه نوستي په دې سقر کې قالو دی وای جواب ورکي لم نکو من المصلين نو مونږه مونږ کوونکی دا الله د پاره ولم نکو نطعم المسكين او مونږ به مسكين ته ډوډۍ هم نه ورکول او كنا نخوض مع الخائضين او مونږ به نه وته بحثونه بم کول دا خلک سره چا چې به بحثونه کول وکنا نکذب بيوم الدين او مونږ به تکذیب کوو د قیامت د ورځې نه به منله تر دې چې مونږ ته مرګ راغی دا الله تر طرف نه کلا هرگز داس نشي کېدای بل لا يخافون الاخره بلکې د اخرت نه نه یریږي کلا هرگز داس نه حق خبره ده انه تذکرہ چې دا نصيحت ده په منشا ذکر نو څوک چې غواړي دا نصيحت دی واخلي و ما یذکرون او دیو نصيحت نه اخلي الا ان یشاء الله مگر دا چې غواړي الله او هو اهل التقوا واهل المغفره همدا الله تقوا ولده تقوا سه یعنی د حق د چې د نافرمانه نه ځان بچ کړی شي او اهل المغفره او د دې اهل چې داغه د مغفرت وغوښته شي هغه د معافي او کی بخنه دی او کی سورۃ القیامه مکی سورۃ د 75 نمبر د تلاوت کې 31 نمبر یو درشم نمبر د په ترتیب د نزول سره د سورۃ القارعه نفس نازل شوه دی او په دې سورۃ کې د قیامت تفصیلی حالات بیان شوی دي هغه نفس چې هغه ملامت کوونکی دی ته څه غلط کار وکړو ملامت دي کی مکه ودا دی ولې وکړو یو د نفس مطمئنه هغه نفس چې هغه د الله په عبادت باندې بالکل مطمئن دی او بل طرف ته ناروا ناجایز او سرکشي بغاوت طرف ته دغه توجه نزي چې دا غي ذکر واستف آیتونو کې را روانم دی د نفس لوامه ملامت کوون کې نفس ايحسب الانسان د دې نفس اماره نه ځان ساتل غواړي دې تپوس کې د قیامت ورځ بکری ټوغي کوي فیزا بر قلب سورو نو غوږ کېده کله چې دا سترګې بټې راوخیږي وخسف القمر او دا سپوږمۍ هم بي نور شي وجمع الشمس والقمر او دا نور او سپوږمۍ دوان رايوز شي او یقول الانسان انسان په دغه ورځ وای اين المفر کم زید تیخت زیره کلا هرگز داسې نه د لا وزر د پنازې نشته دی تا ته چې کله وحي کیږي نو زر زر مل ولا بس تغوک کیره مخو زوای نه مل ولا ته پدی په جبه خپل جبه مخو زوا لتعجل به چې د زر زر یادولو تادیو کې ان علینا جمعه یقینا په موږ باندې جمع کول د دې قران د ستا په سینه کې دا موږ جمع کو او قران او د دې بیا ستا په جبه باندې لوستلم دا زموږ ذمہ داری ده پیدا قرانه نو کله چې موږ لولو نه پرشته ته لولي فتبع قرانا په غور سره اور دا قران ثم ان علينا بيانا بیا د دې مطلب سمجاوال دا زمون کار دی کلا هرگز داسې نه ده د انکار وجه سره بل تحبون العاجله بلکې تاسو دنیا ډیره خوښوي وتذرون الاخره واخرت هم پرې خو دی وجوه یوم اذ ناظره ډیر مخونه په دغه ورځ خوشاله تر تازه به الی ربها ناظره خپل رب طرف ته کتون کی دا یو ناظره په ذات سره ده بل ناظره په ذات سره ده په ذات سره تر تازه به د دیو مرو ته سټونو تر اورسی وقیل من او او ویل شي دی به وي سوک سوک دی نو چې دا ته ویل شي چې سوک سغواړي سوک غواړي نو دی به وي راق سوک طبيب سوک دمون کې شته چې دم ممرا باندې واچي چې خشمه خدا خو کېده اوس نشته ده کنه د دینه خدا دمونه نشي بچ کوله وظن انه الفراق نو د تصدیق ونکو ولا صلی الله نه منځ کو ولکن کذب وتولى لیکن تکذیب وکو او مخ واړو د ایمان نه ثم ذهب الى اهله بیا خپل اهل ته لاړ کوړه یتمتع چې ډیر تکبر کو او لا لک فاولا دا روش ستا د پاره ډیر مناسب دی یا مان دار ستا په کم بختی باندې بل کم بختی را روانه ده یو خو یې کم بخت او بل بل بدبختی را روانه ده ثم اولا لك فاولا بیا یوی کم بختې نه پس بل کم بختی را روانه ده ايحسب الانسان او انسان دا ګمان کوي ان یترک سودا چې د بم دسی به مطلب پرې خو دې شي علم یکو نطفه آیا نو دی یو نطفه من منین د منیم ناش اړول شوی و پر رحم کې ثم كان علقه بیا یو ټوټه د ویني و فخلق الله پیدا کړو دنه فسوا د اندامونه برابر کړل فجعل منه الزوجين نو وی ګرځول د دنه زوجین دو جوړي ان جوړه جوړه س از ذکر او الانثى الیس ذالک نه دغه الله بقادر قدرت لرون کې علا ان یحیی الموت په دې باندې چې د مړي را ژوند کی بیا سورۃ الانسان مدنی سورۃ دی 76 نمبر دی په ترتیب د تلاوت کې په ترتیب د نزول کې 98 نمبر دی د سورۃ الرحمن نفس نازل شوه دی په دې کې بیان د مجازات دی د جزا او د سزا د آخرت دی او دا چې یقینا انسان ته هغه وخم په انسان باندې راغلی وو چې د دې هیڅ شی نه او د مونږ پیدا کړی دی او د دې بیا دلایل دي چې د به یو ځل هم دقه سي مړکیږي او بیا برا ژوند کیږي دلایل دي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين هل اتى يعني قد اتى یقینا راغلی په انسان باندې داسې یو زمانه د زمانه نه یو وخت د زمانه نه لم یکون شیئا مذکورا چې نو د هیڅ قابل ذکر شي هیڅ شی نو یقینا نو پیدا کړی د انسان د نطفه نه امشاجن چې مخلوطه ده یعنی دا خلط کړی شوی ده د مختلفو سيزونو نه یا دا چې د نارینه او د زنانه نطفه یو ځای شوی ده یا دا چې دا جوړه شوی دا د ټول بدن یو خلاصه ده خو د ډیرو اجزاو حصہ د پدې کې نبتلیه مونږ دلاره ازما یو په امر او نهی باندې فجعلناه سميعا بصيرا وګرځول دې مونږ دلاره او ریدون کې ولیدون کې ان هدیناه السبیل یقینا مونږ دته بیان کړی دی لاره یعنی حق او باطل مرته خودلی وی اما شاکر و اما کفورا اوس د شکر گزار جوړیږي او کنا شکر جوړیږي ان اعتدنا للکافرین یقینا تیار کړی د موږ د کافرانو لپاره سلاسل ويخافون يوما ويريږي دا غي ورځ نه کان شره مستطويرا چې دا غي شر هر طرف ته خور شوه دی دا نظرونو پوروالم کوي نظر دی ته وای چې سړی د خپل یو مطلب د پوره کېدو په د پاره ومني چې زبر دادا سکوما نو غلط دا الله نه سوا د بل چا په نوم باندې کې نظر ومنو دا خو شرک دی ناروا دی او حرام دی بلکې دا الله په نوم باندې منل دي خو دې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل خبره فرمایي نظرونه مه منئ منل ناروا نه دي خو چې کوم خبره کې مه منئ ځکه نظر د الله تقدیر نشي واپس کولای سره وی کنه کدا کارو شنو دومره سبب ورکبا نو دا تر الله د تقدیر د واپسې کسې اراده کړې دا خو نه واپس کیږي نظر نه واپس کیږي کیږي به مغه چې الله سم مقرر کړی دی نو دې لپاره پکار سری د دې نه مخکې صدقه ورکړم د صدقې په وجه الله مصیبتونه واپس کوي خو د حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ناشنا باندې خبره کړې ده چې نظرونه ممنئ نظر د الله تقدیر نشي بدلولای واپس کولای نشي د الله فیصله خو پرمای ها د بخیل د جبل کې پیسې راو باسي ځکه دې صدقه ورکول نه غواړي نو وی زکه دا کار وشو نو دومره پیسې بور کم د ترش ناممکن و د ښکاری نو الله غ کار وکي ولا نو بیا خو به د پرس شي نو مجبورن به اوس ورکړي بیا د مولا نه ته پوسونه کوي یره چې څنګه دا کار میکړو نو کدي سي په دې طریقې وکما نو ما خو چيله منل نو کدي نقد پیسې ورکما دا وکما هغه وکما کله څه کله څه بشمار خبري خو بس خو به خامخا ورکه دا نظرونه چې د الله لپاره چې منلي دا پوره کوي ويطعمون الطعام على حبه او دیو طعام ورکی ډوډۍ ورکی غریبانو مسکینانو ته علی حبه سره د محبت د الله نه مسکینا مسکینانو ته یتیمانو ته قیدیانو ته ورته وای مونږ تاسو له ټوړې درکو خاص د الله د رضا لپاره نه غواړو مونږ تاسو نه څه بدله او نه څه شکر تاسو ادا کول تاسو مونږ شکر ادا کړئ مونږ یریګو د خپل رب نه د رب نه یوم د هغه ورځې د زنا عبوسن چې هغه ډیره سخت ده قم تریرا او ډیره وګدا ورځ ده فوقاهم الله نو بچ کړ الله دی ولر شر ذلک اليوم د شر دغه ورځ نه ولقاهم نظره وسرورا او وربک دیوته نظره تر او تازگی و سرور او خوشحالی دریو پرړونو کې وجزاهم بدل دریو بما صبروا په سبب د صبر د دیو جنتن جنتون دی وحریر او رخم دی متکئین چې تکیا به لګولي پاغه کې علی الارائک په تختونو باندې جنت د نعمتونو بیان دی د خلکو لپاره چې پیسې لګي غریب او مسکین ته ډوړی ور کوي خو څه بدل کې نه غواړي څه احسان په نه خېږي نو تختونو باندې په جنت کې لا یارو نه پیا نه بیني په دې کې شمس نور ولا زم حریرا د سپینو زرو نه قدروها تقدیرا چې دیو به د یو اندازې مطابق به ډکړې شوی نه ډکړي به دی لره د یو اندازې مطابق ويسقون فيها كأسا وسکول کیږي په دې باندې ډک ډک جامونه د شراب او کان مزاجها چې داغي ګډون به د زنجبیل نه د ادرک ذایقه به ورپکې چې دا به جنتی ادرکی عینا د زنجبیل څه شری او چینه ده فيها په دې جنت کې تسمى سلسبیلا رأیت نعیما نو ته به وینې نعمتونه چې نعمتونه خو دې ته وایي و ملکا کبیرا او لوی بادشاهي یعنی ته به یو یو جنتی خو بادشاه دی علیهم ثياب سندس په دیو باندې به جامې درې خمو خضر دشنه و استبرقنا د پیړو رې خمو وحلو خایسته کړی شوی به دی ورغستول شوی به دی تاسو ساوی ربنګړي من فزه تن سپینو زرو او وبس کوي په دیو باندې دیو رب شرابن طهورا پاک شراب یقینا دا ستاسو د پاره جزاء ده او ستاسو سعی ستاسو کوشش قبول ده چې کوم په دنیا کې کړو ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا یقینا موږ نازل کړه د کتاب نه دا قران نازل ول فاصبر لحكم ربك نو صبر کوه د حکم د پاره د رب د حکم خپل د پاره د خپل رب د حکم ولا تطع منهم او تابعداري مکو منهم د دیونه اسمن د بد عمل او کفورا یا د منکر حق واذكر اسم ربك و اذا شئنا کله چې موږ وغواړو بدلنا امثالهم تبديلا بدل بكم شکلونه دیوس بدلول ان هذه تذکر یقینا دا نصیحت ده فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله او تاسو نه غواړئ سم مگر هغه چې الله وغواړي یعنی تاسو د غوښتو نه هیڅ نه کیږي سو پورې چې الله نه غوښتي هغه کار نه کیږي ان الله کان علیما حکیما يدخل من یشاء فی رحمته داخلي هغه سوچ خوښ شي په خپل رحمت کې والظالمین اعد لهم عذابا الیما او ظالمان د پاره تیار کړی د دردناک عذاب سوره سوره المرسلات مکی سورت دی واو یایم د په ترتیب د تلاوت کې د درشم نمبر دی په ترتیب د نزول کې د سوره همزه نه پس نازل دی او په دې صورت کې هم د آخرت د جزاء او د سزا بیان دی خو مضمون د ترهیب د يرولو پک ډیر زیات دی بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا یقینا هغه چې تاسو سره وعده کیږي هغه واقع کیدون کړي پیدا نجوم تمست نو کله چې دا ستوري د نور کړي شي و اذا السماء فرجت او کله چې دا اسمان وشلول شي وچول شي و اذا الجبال نصفت او کله چې دا غرونه والو زول شي و اذا الرسل اقتت او کله چې دا پیغمبران ټول رسولان را جمع کړي شي لای یوم اجلت د کوم ورځ لپاره دا خبره ملتوی کړې شوې و لیوم الکذبین لاکت دې په دغه ورځ د دروغجن غړون کلم نهلک الاولین آیا دې هلاک کړي مونږ وړم بني خلق ثم نتبعهم الاخرین بیا ور پسې کړي دې مونږه رستنی کذالک نفعل بالمجرمین دغه رنګ کانې کوم په مجرمانو ویل یوم اذل للمکذبین الم نخلقکم من ماء مهین آیا نه پیدا کړی مونږ تاسو اي نه ګرځولې مونږ زمکه کې فاتن را غونډون کې احیا او اموات د ژوندو مړ ټول لره او ګرځولې د مونږ په دې کې کلک کله غرونه شامه خاتن دنګ غرونه واسقیناکم اسکول دې مونږ په تاسو باندې ما ان فرات او بخوږي ویل یوم اذل للمکذبین انطلقوا زي وتبول روان شي الا ما کنتم به تکذبون اغه څه طرف ته چې تاسو هغه دروغجن ګڼل انطلقوا لاړ شي الا ذل ذی ثلاث شعب اغه سورته یقینا دا جهنم به ولي بشررن سپرغی هغه بصری چې ورته بصری کل قصر پشان د لوی لوی محلات غني انتبه دا لوی یو محل دی چې الوز یو قصر دی یو بنگله ده کان نه جماله صفر او دسی بخکاری په هوا کې لکه تب وې دا زړ زړو خان دی دا صرف د دې بصری دی ویل یومئذ للمکذبین د دې دروغجن غنونکو لپاره هلاکت ته په دغه ورځ هاذا یوم لا ينطقون دا ورځ چې دوی به خبرې نشي کولای ولا یؤذن لهم او دوی سره دوی ته به اجازه نه کیږي په یعتذرون چې دوی معذرت پیش کړي ویل یومئذ للمکذبین هاذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلې د جمعناکم چې را جمع کړی موږ تاسو ول اولین اورم بنی خلق فإن کان لکم کید نو کستاسو د پاره صحیح لئی فکیدون نو هغه حیله استعمال کی هغه سازش وکي ایمان راوړي د دې قران نه اخواته خو بل د هدایت کوم ذریعہ نشته دی سوره النبأ مکی سورت دی اتاو یایم دی په ترتیب د تلاوت کې او اتیایم نمبر دی په اعتبار د نزول سره د سوره معارج نه پس نازل شوه دی او د دې سورت موضوع بعث بعد الموت دی د دې زنه اخیرنۍ سپاره شروع کیږي هغه مختصر سورتونه دي تاسو په توجه باندې اوسم واورئ او د وقفې نه پس هم دا هغه ټول صورتونه چې موږ همیشه په مانځ کې اورو په کار د چې موږ په غور باندې دې ترجمه او تفصیل هم زده کو بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون د سشي په باره کې دوی سوال کوي د یو بل نه تاسوونه کوي کله به څنګه به کله به راځي دا دې سوای الله فرمایي د سپه باره کې تاسو کوي عن النبأ العظیم دا غ عظیم خبر په باره کې چې د قیامت خبر دی الذي هم فيه مختلفون نو الله فرمای دا دا کارونه چې میکړي دي روان نو ولې د انسان پیدا کول ګران دي ولې نه د ګرځولې مونږ زمکه فرش او غرونه میخونه په دې زمکه باندې پاسه وخلقناکم ازواج او تاسو جوړه جوړه پیدا کړی نر او خزه وجعلنا نومکم سباتا او ګرځولې مونږ تاسو خوب ذریعه آرام سبات کټ کول ته ویل کېږي نه دا ستړیواله کټ کی وجعلنا الليل لباسا او ګرځولې د مستاسو د پاره شپه لباسا پر د پوش فتاتو نافواجا نو تاسو برا روان یې ډلې ډلې او کلاو بکړې اسمان کلاو بکړې شي اسمان فکانت ابوابا نو شی به دروازې دروازې وسویرت الجبال او روان بکړې شي غرونه فکانت سرابا نو د سی بشي لکه پشان د سراب د شګو د پړق ان دا غرونه به ختم شي او دا به یو وار میدان شي لکه د شګو میدان چې لری نه پړقېږي ان جهنم كانت مرصادا یقینا جهنم دې مورچه لتواغین د پاره د سرکشو مآب ټکانه د لابی سینا اوسیدونکو به ایتوپیا هپاره کې احقابا په مدو مدو احقاب د حقب جمع ده او حقب زمانه ته وي خو هغه زمانه چې داغه نه پس بل زمانه نو احقابا مطلب په مدو مدو نه به واپس کیږي ته لا یذوقون فیها بردن نه بس کی پدې کې هیڅ یخواله یعنی د ظاهری جسم د پاره ولا شرابن او نه د سکلو سخه شي د باطینی اختیار نه لري دیو دا غنه د خبرو کولو هغه ورځ چې وبدريږي روح یې جبريل امين والملائکه او فرشته صفن صفونه صفونه لا يتكلمون خبري بنه کوي مګر هغه څوک چې حکم ورته رحمان وکي او چې بیا خبري کوي وقال صوابا نو ټیک ټیک خبري وکي ذالک اليوم الحق دا حق ورځ د ثابت ورځ ده فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا نو د چا چې خوخی نو خپل رب طرف ته دی رجوع کی توبه دی وباسي ان انذرناکم عذابا قریبا یقینا مو يرولي تاسو دغه نږدې عذاب نه په آخرت کې یوم ينظر المرء په دغه ورځ چې وګوري انسان ما قدمت یدا هغه څه چې د لاسونو مخ کرا لګلې دي ويقول الكافر او بوای کافر یا لیتنی كنت ترابا اے کاش چې زه خاورې وې زب د سره پیدا شوه نه وې زما د سره وجود نه وې هم دې ځکه دا یو مثال دی مور عمر نه وې زیګولې عمر د سره پیدا شوې نه وې سوره النازعات مکی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې 79 نمبر ده یو کم اتیایم او په ترتیب د نزول سره 81 نمبر ده د سوره النبأ نفس نازل شوې ده بیان د اخرت د دم موضوع ده بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دی زما په هغه پرشتو باندې فالسابقات سبقا او قسم دی زما په هغه فرشتو چې هغه په حکم منلو کې د یو بل نه سبقت کوونکې دي فل مدبرات امر او قسم دی زما په هغه پرشتو چې هغه تنظیم کوونکې د کار د تدبیر د کائنات دي یوم ترجف الراجفه آیا کله چې شوم مونږه اډو کې وراسته وراسته قال وای دی تلک اذن کرت خاسره دا خو ډیر د تاوان واپسی ده فانما هي زجره واحده یقینا دا یو आवाज ده فاذا هم بالساهر نو اچانک بدیو په کولاو میدان کې هل اتاک حدیث موسی آیا راغله د تاسو خبر د موسی علی السلام کله چې د आवाज وکړه د رب بالواد المقدس په مقدس وادي کې توا چې دا غي نوم توا ده ورته وی لاړ ش فرعون ته یقینا د سره کښ شوې ده